بعد الكلال خدامها فلا هباب في الزمام كأنها صحباء حق مع الجنوب جهامها خدام جمع خدمة دا محكم تلو ته السير الغليظ المحكم وتقطعت بعد الکلال خدامها او ختم شي پستو جوړوالي نه خدامها مزل دا دی مزل دا کم حیوان چې ستړی شي پستو سلوال نه مزل هم ختم شي او خواره شي په دغه وخت کې هم دا سخته منډه وایي وایي ذات غاله د مظلوم د لاسه خوار شي مانده شي ستړي شي غوښه ختمه شي فلها حباب تزمام کأنها صحباء خفا مع الجنود جهامها حباب او حباب عربی کې تیزی ته وایي تیزی تیزی او صحبا په عربۍ کې سرې ورېځې ته وایي سرې ورېځ هغه ورېځ ده چې باران پکې نه وي نو بیا د دې سلۍ سره والی او تیزه منډه وایي دې ته وایي صحبا او جهام په عربۍ کې هغه ورېځ ته وایي چې څلک پشم پکې دې ته وایي فلاح باب سره ورځ دا سره ورځ دا خپا مال جنوب جها مها چې تیز روانه ده د باد جنوب سره تیز روانه ده د باد جنوب سره جها مها هغه ورځ چې دوی پکې نه هغه ورځ چې وب کې نه فلاح بابل د دې اوکه د پاره په دغه وخت کې مستی ده په زبا مې پواګو کې کانا تبره دا اوخه صحبا او سره ورځ ده خپا چې روانه ده مال جنوبې سره د باد جنوب سا جها مها آب بارانی ورځ الو وسقط لاحقب لاحه فرد الفحول وضربها وکدامها یا خدا اوخه سره د سستړي والي نه په شان ته د هغه ورېځه ده چې د باد جنوب سره تېزه روانه وي او اوبه پکې تېزه روانه وي او اوبه پکې په دې خبره پوه شولې نو باد جنوب سره تېزه روانه وي او یا خو خبره بدله دا ده ګورئ سړی خو د دور جالب اشعار وایي په سارانې خر او سارانې خره د پلانجه نو نور خرم پرې راټول یو ارامي خري چې نورو خرو له دا خره نه ورکړي نو دا خري وچي چې دسې خوږلي بوږلي کړي خو وایي چې رانه به ویني نه او داسې خوشي کړي او خر یې مخکې خره مخکې او دا پسې وروسته چې بل تاسو ته رانیسي نو بس خوشي کوي او د ډېره کور سر ته وخي هغه به څنګه منډه وایي تېزه منډه وایي څنګه چې دغه خر او خره تېزه منډه وایي او د خر خره کوي دقسې زما اوښه تېزه منډه وایي سره د ستړي والي او ملمع وسقط لأحقب لهه ملمعه هغه وحش هغه حیوان ته وایي چې وخې راشي د مال کېدو وخې راشي دې ته ملمعه وایي او وسق هغه ته وایي چې حامله شي حامله او ملمع یا خو هغه ښځه وضربها وهلو د خرو وکدامها چیچلو د خرو خرو چیچلی په لتو والی ټول پسې پسې شو شړلی خو ته ویلې چې رانه به ویني نه او تیز یې خوشي کوي او ملمعن یا زما اوښه تیزه ده په شان ته د هغه خرې چې وار یې راوړی وسقه چې حامله شوي د احقبه د احقب خرنه عصیانها نافرمانۍ د حمار ګلې ووخامها او شهوت د حمار ګلې حمار ګلې هوار راوړی که نه شهوت او نافرمانۍ چې دا لسې مته وي خرم چې چي او لږ چې دا ګریوان ګرګس یې لپاره ته ووایي دې شک من کړی چې خدای دې لکه چې یوه زما سره تعلق نشته په لانجه شته مصحج حرامي خوفها آرامها یره د دې هغه غټ غټ غټان دي یره دغه غټ غټ غټان دي هغه څه غټان نه دي د غټ مخه دي غټ غټ ښکاری غلا شوی دی هم نه ولي سارانی خرو خلکو نه کړه یری چې د غټ په چلته څو غلا شوی نه ښکاری ګرد را نه باسي هر غټ ته ګوري چې کم غټ ته بلوان کیږي او چته غره ته خېجولې ځان لیکړه نو ټول په ناکړه حتی اذا صلح جمادى ستة جزاء فطال صيامه وصيامها د غره په سر کې اوسېدل او پنځه میاشتې شپږ میاشتې د ژمي تېرې کړې پاتې خو نه تږي کېدل اوس پرې راغی جېټه نو ګیاګانې اوس یې ختمې شوې اوس دواړه تږي شو اوس به اوار له رامنډه وي کارېزې به اوس ملا دغه ووایي دا پکې حتی اذا صلح جماده ستتل تر دې چې کله تېرې کړې شپږ میاشتې د جمعې جزاء پوره پطالا صیام و صیامها اوږده شوه روژه د دې خر او د خرې د اوبو نه رجع بأم رجع بأمرهما إلى ذي مرة حسد ونجح صريمة إبرامها اوس دا چې خپل منځ کې فیصله وکړه چې الکه څه چل وکړو نو خپلې فیصلې ته رجوع وکړه چې نور خیر هم د غره په سر کې نشته زه چاوالې ته اوبو ته کوش اوبه وڅکو رجع واپس شو بامرهما په کا په امر خپل الی ذی مرت یو عقل مند ته واپس شو په امر خپل یو عقل مند ته حسودین چې مضبوط عقل مندو ونجح سریمت ابرامها او کامیابی د قصد دیو اراده د دیو وا کامیابی د قصد دیو اراده د دیو وا دیو اراده وکړه نو بل څوک نو خو ځان سره مشوره وکړه نو خپل امر ته واپس شو خپل مشوره وکړه چې زه ښکته کوزي ورما دوابر حسفا وتهيجت ريح المصائب سومها وسهامها نو بس را خوشی شو چې را خوشی شو تروره یې مخکې واو بیا پسې روس او دلته د اړ د دوړه ده جیټ او الډ دوړه د وراخوسو شو دواړه نو داسې دوړه د دواړو نه ختله لکه په سرکانو پړاک کې په دا غټو غټو پټو کې منډه وای یا په نرنګونو کې منډه وای چې دوړه د دې ونه مخکې کېږي لاکسن نه دوړه مخکې روانه ده او دواړو منډه شروع کړه او دې کاري زوی دا پچی والی سي سي وی پړسولې ولا دا شاته طرفونه سپا سلو د وړو هلکه تاسو هلته راشئ دا سبق ستاسو سره موافقه نه کوي. درها الصفا وتهيجت ريح المصاحف سومها وسهامها سوم او سهام دا دوړي دي صفا صفا چې دا د کاریزو غنو ته وایي کاریزې غنیم لیدلي کاریزه پیژنئ ته نه پیژنې ستاسو نرنګونه کړه دغه غني چې په پسرلي کې غټې شي دا بوټي او خلک یې مال لوي خوري مال خو بیا چې لو ته فصل ته ولي او لو شي نو دا بېغنه یې کړي او دې ورځو کې به دې پټو کې ولاړي داسې ګل کوي داسې ګل کوي او دانې پکې دي نو دا کاریزه چې پخه شي دانې پکې پخې شي نو چې لوښی درسئ د بوټي د لاندې لوښی ونیسئ بوټی ورته په دغه راوڅنډئ هغه لوښي کې شیدانې راولېږي د شیدانې مونږ وو هغه غوړي او ډېر بهترین شی دی غوړ پکې لکه ستاسو د شنو په شان دي او ډېر خوند کوي سړی خوري خو ډوډۍ کې هرته یې څه کې هرته ډېر ناشنا خوند کوي خوړلي هم نه دي لکه چې تاسو تاسو نه دي خوړلي تاسو ملکان خو تللی که د خوار پټو شی دی دلته دا پټي دي ټول لږ وخو چې هجرت راغی د الله تعالی فضل کونړو د صحت نه کړ چې چې بالکل د کار وېستي ښا ورما دوا بره صفا اوشتلې شاګانې ولا اصفا کارېزو وتهیجت او پر سوال ریح المصائب سلو د وړو سلو د وړو سلو د وړو د وړي دا سلې نه ده دې وپړسولې سهام هغه باد سموم ته یا ګرم دغه ریح المسای پیسو مها و سهامها تیرېدو د سیلو او ګرم باد د دې سیلو تیرېدو د دې هواګانو او ګرم باد د دې سیلو پتنازع ثبت يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ظرامها نو بس دا دوړه اوچته شوه داسې دا دوړه اوچته روانه وه چې د دوړې یو بل کسې ننوته تا به دا دوړه جګړه کوي روانه شوه دا دوړه اوچته شوه جګړه یې شروع کړه او یو د بل نه مخکې کېدل تر دې چې تا به وې لکه چې دا نري خلپل دي او چا ورته کڼ کوي یو بګ یې وکړو ثابتاً په هغه اوږد ګردونو کې اوږدو ګردونو کې یطیرو ظلاله چې الوته سوری د دې ګردونو الوته سوری د دې ګردونو که دخان مشعلت په شانته د لوګي دغه لمبې په شانته د لوګي دغه لمبې یشبو ذرامها چې د شړو غنو ته وایي شړو ته شړی عرپوج شړو ته وایي شړی اوس پېژنې که نه پېژنې ښه مشمولتن د شمال د طرفه سیله یوه غولست بنابت عرپوجن چې خلط شوې وه دا سیله یې د بوټو د شړو سه د بوټو د شړو سه شړی پېژنې دی به هم دې ګوتار څوک ورته خپل نوم وایي شړیم داسې لوړه شي او ګل وکړي غنه سخته ده او دوه مدد شړی هغه دانې هم که څوک یې نه خوري خو د کاریزو دانې خلک خوري زه به ته وښیم ښه که دخان نارین په شانته مشمولت چې دغه سیله یې دغه باد د شمال د طرفه و دا ګردونه خل شو د بادونو د شمال سره غولې سر چې خل شوي وو بنا بېتې عرفو جن دا غونو دار پټ سره که دخان نارین په شان تا دلګي د اور ساطعین اصنامها داسې لوګی چې اوچتې دي څوکې د هغو اوچتې دي څوکې د هغو فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها فمضى لاړه د خر وقدمها مخکې کړې وه خره لاړ خر وقدمها مخکې کړې وه خره وکانت عادة منه دا عادت د دې خرو څه شی و اقدامها مخکې والی د خرې عادت دا چې خره مخکې کوله اذا هي عردت کله به چې وروسته کېدله کله به چې وروسته کېدله فکر ده چې بل ته د بل خر سره نه شي فتوسط عرض السريع وصدع مسجورة متجاورا قلامها چینه ورته مخکنۍ معلومه وه دا په دې ځنګلاتو کې چې کومې چینې دا کیان دا نلونه ترې تېر چاپېره ولاړ دي دا ترې تاو شوي نو بیا دا نلان نلونه پرې د سیلو ورارتلي زد کې دا نلونه استسقا شوي که ستاسو فکري او پراتې دا چینې چې پټه کړي ورورسېد پته وسته داخل شو داخل شو عرضه سریه مند چینه تا داخل شو مند چینه تا وسوده ویش لول چینه ویش لول چینه مسجورتن په دې حال کې چې ډکه وه د اوبو نه ډکه وه د اوبو نه متجاورا کلامها منه مصر الغابة وقيامها بعضې د دې بوټو نه مصر الغابة هغه غورځېدلي د ځنګلو وقیامها بعضې ولاړو بعضې دا درمې او نل نو څه څه او دا ځنګلي بوټي پرې رالوېدلي په دې کښېنه باندې پراته په دې اوبو کې او بعضې ولاړو رالوېدلي نه وو خبرې ته هم فکر دی أفتلك أم وحشية مسبوعة خزلت وهادية السوار قيام قوامها مسبوعة